حتی ذهب عنه الروع حتی چې رخصت وشولا خدیجه ته وی واخبر الخبر او خبر کړه د حالاتنا لقد خشیت علی نفسی زویدم دم پزان باندې خدیجه وی کلا والله ما یحییک الله ابدا تاب الله نه پریشان کین کله تفر رحیم ته صلې رحمي ګالې او تحمل کال ته بوج چې ته هغه تکسب المعدوم او ته په روزګار کې ناچاره و تقرض یې فاو ته مېلمله مېلمه صبر کې و تعین علی نوائب الحق ته امداد کې په حوادثو د حق کې فانطلقت دی خدیا ورکوي ها د ناموس لذي دا خو هغه ملائکه دا چې رايګري الله په موسی باندې هاي سوچ د په دې واقع په طاقت کې هاي سوچ د ژوند کله چې توبه شکوم سا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله مخیه هم یذاب ما واسقا نام لم یات رجل قط بمثل ما یات به راتګ نه کړی او سړی هیږي په شان دا چې دا تا پیرات کړی نه عودیا لیکن دا څه دښمنی شوی دا کوچری دا چې په ما باندې ورستا زبر امداد کوما معذرا مضبوط امداد ثم لم ينشب ورقه ان توفي بیا وخت نه کو ورقه او فاچو وفتر الوحی او انقطاع په وحی کې رااله دې حدیث کې مراتب دي اوله مرتبه په غار حرا توا دیو مرتبه په غار حرا کې د وحي درېمه مرتبه به د رسول الله اسماء خپل وی خاطر تک څلورمه مرتبه به دغه بی بی تجویزات او تازیه هم تازیه هم تجویز دا دغه کمال او دغه مرتبه شروع ده کم چې دې بی بی خاطر سره دا بی بی د رسول الله اسلام مشته بری وه خدیجه بنت خویلد ابن اسد ابن عبد العزا ابن قسی رسول الله اسلام چې کرسی ته رسیږي مې کې څلور کسان دي عبد الله دی عبد المطلب دی هاشم دی او عبد مناف دی بیا خوشی دی په پيړۍ کې خديجه الکبرا رضي الله تعالی عنها او ورقه یو شان دي رسول الله اسلام تنه په پيړۍ کې کشر دي دا اطلاقات صحیح شو نو فلا خو یې دوانه دا سات بچو رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې وتوي ابن اخیق دا هم صحیح دی ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم په کول کې کشرو مضاربات کې ویل ډېر خري حق ولا خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها پنده شوی و د دلی فقال په عمر کې و مالدار او هغه د نکاح اقتضا ظاهر کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله اسلام د امت نه وو او د رسول الله اسلام تر ابو طالب دا محنت کوشش وو پر رسول الله اسلام باندې رسول الله اسلام خبره ومنله نکاح ابو طالب وتاړو رسول رسول الله اسلام سره ونه لونه د دنه دي زینب دا رقیه دا ام کلثوم دا فاطمه دا درې زامن طاهر، طيب، قاسم څور په کې نوم د عبدالله هم ذکر کوي بیا خو څلور کیږي خو د عبد الله نوم شي مستقید نه طيب طاهر دا به یو قسمونه دي دا درې وانه زامن رسول الله اسلام د خدیجه کبران وو یو زوی د رسول الله اسلام ابراهیم دا د ماریین وو عام الحزن باندې رسول الله اسلام په بین بین کې دا دو بینی امتیازی شان لري عائشه او خدیجه کبرا رضی الله تعالی فکر کې د دې فضیلت د بیبینو فضیلت دې دوه امتیازي شان او درېمه فاطمه ده رضی الله تعالی عنها فاضل رسول الله صلی الله علیه وسلم او په مخکنو کې هم درې دي یو سارا ده یو آسیا یو مریم ده یو امرت فرعون یو د ابراهیم د اسلام بی بی یو مریم خو موازنه چې کیږي د خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها او د عائشه رسول الله اسلام د خدیجه د کبرا په باره کې فرمایي کانت وکانت او خغوا دل تفسیر ورکړی شو په یو کور په جنت لا صحابه فيه چا کې بشور نو د اطمینان ځای وي بخاری دا حدیث نقل کړی دی پینځه سوا اته درشمه صفحه جلد اول د الله تعالی سلام راغلی د خدیجه ته سیرت شام کې راځي کې 200 و 50 رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې صحبت هم زیات پاتې شوی دی پنځیش کال پاتې شوی دی دویم قول دا دی چې ام المؤمنین عائشه فضیلت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم انتقال د دې په کمره کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې مدفون دی څوک قول فیصل کښې جهاد د فضیلت بیل بیل وایي د عائشې فضیلت د کثرت علم د وجې نه دی د خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها فضیلت چي دی د طول صحبت د وجې نه دی د مواسات د وجې نه دی تندینه بخله راتلا او بل تر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا شانتی په تبه کې د انسان خپلم روانه وي او یخنی هم کی حالات هم دا شانتی راځي پیغمبر ته امور ثلاثه ملک اربعه د بهیات نه وی یو ځان پیژني چې د پیغمبر یم یو ملک پیژني چې دا ملک ده یو وحی پیجنې چې دا وحی دا امور د پیغمبر د پاره دا خو د بدیات نه څنګه رسول الله اسلام وی خشیتو دا غي جواب دا دی چې دا ابتدایي نزول بیا خو حالات بالکل بیان شول به چې پیښو په فراق باندې دومره خپه قریبه چې خودکشي کوله خو اول کې وصال نشو برداشت کولی خشیت علی نفسی د یره د سنوا څه واري دا چې انسان مخ لرای شي وضع نشي برداشت کولی اضطراب وي پریشانی وي تشتت وي د جنون ځان له خشیتی د موت ځان لوي د مرض زیادت مرض طول مرض ذمه واری نی داخل د ضبط دا دا څنګه به یادوم څنګه په ذهن کې راځي څنګه بیا دا کوم ازي د قوم د وطن مفارقت د قوم تکذیب یا رب چې کار کار دې مشيري شکار کار دې در سینه پای وو سل مرغه زاره زاره مو د زمرو په ښکار کې مختلف صوفي رئیس شبه تاریکی بیم موج گردابی چنین حائل کجا دانند حال ما سبق ساران ساحل ها و طورشو په خل دریاب چې د هغې څه ژوروالی نه دی معلوم ورګډېدلو او د خلکو بیړې پورې ایستلې الا ایها الساقی ادر کا سمونا بها کہ عشق از اول آسان نمود ولی افتاد مشکل ها دیر مرتبی خلق تا آسان اخکاری لیکن ډېرې مشکلې پرې وځي هغه ولی استاد مشکلات تاسو کوی چې ردی سمځي وکړي خلاري بار کرسي تناسته درسونه کوي شيوخ دي او قسمه قسم حالات دي لیکن د ځلونو حالات یو یو الله تعالی دي منګه ستاسو زندګۍ ته کړی زه ستاسو زندګۍ ته کړی ټیک ده چې دا نعمت ته دینا شکر نه ما لیکن دا منصب ادا کول دا ډیر ګران کار دی حق ادا کول ډیر ګران دا د وسونو پیټه دی هغه چاته پته لګي چې څوک په دې کې مبتلا شي دو ګون رنج سجان مجنون را بلای فرقت لیلا بلای صحبت لیلا نه برداشت کولی شو او نه فراق برداشت کولی شو چې پرېږدو هم زړه خپه او چې داسې کوو نو هم زړه خپه نو که تاسو یې چې داسې کوئ نو ولې زړه خپه بس دې باندې استاد سره شکر کړي دې باندې استاد پیږي هر یو کس سوچ کوي یا الله دا خو دومره وخت ولګاوه لګې دی د دې مستقبل به څنګه دی به څه کوي شاپور شیخ ته الله بهترین جنت وکړي هغه صدا فکر نور استادانو سبا مو خدا صدا دې فکر وکړ شاګردان دا اختر ورځ ده په دې ګیټ نو تمام او دې په منبر ناس خلکو ته بیان کو جماعت زنه او زی ولیدل خلکو ته تاسو خدمت کې درخواست دی ټول خلکو ته مې شیخ ته درخواست دی ویسه بچی دی دعا ولو غواړي چې الله غو نه دین خدمت وکړي واخلي او خدای ولا زین په سم دستی پیو شوم چې شیخ زوری در ما دا دعای زما لپاره او ټول خلکو ته ما د درد کوم هم دعا وکړه به دا بدل تراته دا ماحول دی دا خوشاله دغه شان ته موږ تاسو ته درس کو بل ته موږ لښته غړو غړو یا الله داسې خو نه ده چې موږ دوی ته درس کوو نو دوی خو آینده مستقبل دی دوی به څه کوي او تاسو وایي چې دعاګانې کوي تاسو یې نه کوئ موږ ته خدای احسان کوي تاسو مستقبل خدای پاک روخانه اسلامي ممالک کې چې کله پریشانی پیدا کیږي جبر تشدد پیدا کیږي مسلمانانو ژوند تنګيږي اوس په دې باندې پیچېدل باندې تاسو ذهن کار نه کوي او کس په دې باندې دی چې د اسلامي ممالکو کې دا جبر تشدد دا ظلم دا ستم دا د دې لپاره دی چې عام خلک د کفر په مسح کې او د اسلام په پراپګانډ کې شرک دا څنګه اسلام دی د دین خو امریکا خلک نه خو التامن خلکو مزی وکړه دا خلک خو دغه یو بل وایی دا خلک په کم حال دی اوس په دې تاسو کله مات مرګری وی وی تاسو ته څه شي نو سب سب سره شي پیغمبر اسلام ته څه شي او دې خبره وزن معلوم او هم دغه کې دا وخت به د آرام به نه میته نه ها او چې کله اعلان شو چی دا جان رسول الله والفاتح رسول الله صلی الله خوشاله شو ټول اصحاب خپه شو وی جړل ټول صحابه یې خپه شو هغه په دې باندې خپه شو چې د الله امداد راغی اوس پیغمبر باندې دا به ځنی نه دی زندگی ټول د پریشانی نصرت راغی بزلال دی دغه شان دی د حق ورسو پیری کار کوي کوي کوي کوي چې کله پیښو نبی دا خپل خپل وځي دې په ځان پیښ چې لازمه حالات بدل دي د اخرت فکر تاسو به دې نقطو پیږئ خیر دې موږ په دنیا بوج تاسو په دنیا خپل بوج نه راوړي خداګانې خواړي هلته پېښور کې یو چاته تقریر دی مونږ په ولې نه صحابه کې تقریر دی مونږ ولې افغانستان کې مسلمان ته تقریر دی او عراق کې تقریر دی دا ټول اسلامي نقصان د کوپر کړی ته وی ډیر سنجیده و سنجیده انسان دا کوي چې یو تر ته دا هغه تعزیتی او بل تر ته دا هغه تجویز یو تر ته تعزیت بل تر ته تجویز تعزیت په دې موقع باندې د یو چا مراتب ذکر کول چې دې لګ مطمئن شي دا په مصح مضمومه کې نه راځي دا په څه کې نه راځي ځکه کس پر اشاره نه رسول الله صلی الله علیه وسلم مکارم اخلاق ذکر کړل په مکارم اخلاق کی مخکی که الله والله معنی خلق الله برا صله رحمی حمل الکل معدوم پروزار کول میلمه اکرام چاته حادثه په حق ورسیږي تعینو تداغه امداد کی اته ضرورت من ضرورت په احساس هم د سری اسم د خلکو څخه طریقه کې بدنی اکرام د پکشته تحمل الکلی مالی هم شته تقرزیب صله رحمه کې د اقارب سره خوي حمل القلب کې احسان وی د محتاج سره ضعیف سره اکساب د معدوم پر روزگار کې ناچارا یا بابی فعال دے تکسب المعدوم یا مجرد دی تکسب المعدوم کو باب فعل شي معدوم پر روزګار کې چا دې نه کې دا احسان وکي نه پويږي حسن اخلاق تربيت وکي مشوره وکړي او کچره د مجرد نشي په معنا د بای فعال شي دا غیم دا معنا ده مالی معاونت کې اخلاقی تربیت کې پینا صحیح صحیح مشوره ورکې او که مجرد شي او په خپل معنی شي تکسب المعدوم چې نه یې هغه شی پیدا کې ځای لري پکې د خلکو خیرخواهي نفسي ربح معرض د مدح کې نه ده هغه ربح په معرض د مدح کې ده چې بل ته په خیر ورسي دې کې دې ته اشاره هم ده چې تکسر المعدوم خپل همت هم کې د خپل ژوندۍ د تیرولو د لاسونو محنت کې نور پریشانو سره مخامخ شو آفات سماویه په نازل شو د تعزیت نرستا د ورقه په حالاتو کې نصرانیت هم ذکر کیږي او جاهلیت هم ذکر کیږي کتابت د عبرانی هم ذکر کیږي او کتاب بد د انجیل نه او دا هم ذکر کیږي چې شیخ کبیر او قدامیا ناموس لا په زمرا وي غیرهم مسلمانو خود رسول الله اسلام د بیاست نه مخکې دغه زمانه چې دا دته زمانه د جاهلیت وي کتابت د عبرانی او کتابت د انجیل نه په عبرانی باندې عبرانی خاص جبو موسی علی نبینا اسلام دا ابراهیم علی نبینا اسلام تعالی خودلی و کله چې د نهر نه پورې وته نمرود پس کسان ولېګل چې گرفتاری کی کوم چې دویم جیل کې راځي یو زرو سلور دیشم وکانا یکتب العربی د انجیل نه عربی لیکلا عربی لفظ مسلم کې هم دا قسم الفاظ راځي ناموس رازدار ته وایي لکه جاسوس تخریب کار ته وایي نو ناموس دې دا رازدار ته وایي د موسی علی نبی علیہ السلام تخصیص ولې وشو ظاهر یو ځای چې دا په نسبت عیسی علیه السلام ته مشهور او په دا وخت کې يهود زید هم دیمه جواز ادا چې د موسی علی نبی اسلام وحی چې د کی استعاب تورات کی استعاب لپاره قرآن د عیسی علی نبی اسلام نبوت چې هغه یو شعبې سره تعلق ساتي دیو نه موسی علی نبی اسلام ذکر قران کې ډېر راغلی یو سره پنځه دې سره راغلی تورات مستقل کتاب دی شیخ کبیر قد عمیان کان یکتب کتابت تم کاو داغي جواب داري چې قد عمیت په حقیقت محمد نظر کم شو ورکا خبره واوره او به تسلیم کو هاذ الناموس الذي انزل الله على موسی ایا ورقه صحابي دی کنه دی ظاهر دا دا چې ورقه صحابي دی کبار کې صحابه کې ځنې کبار وي، ځنې اوساط وي، ځنې صغار وي، ځنې مخضرمین وي. د اسلام دور هم غیر کړی دی، جاهلیت دور هم. ظاهر کې اشکال لري چې رجال کې اول مومن خو په کسری حسابي او وقف دینه مخکې شو داغه جواز لري چې اول مومن په کمال سره په کسری دی د حسین معرفت کو په معرفت په دور کې تسلیم هم او دا هم کې دي شي چې او په صدیق مخ کې دي درې پلاری کې دي درې یا خدیجه تو کبرا خواته چې دا په دې وخت کې دي درې هم عیادت لراغلي د ورقه د تاګ نه مخ کې عیادت لراغلي د ټول احتمال دی البته پاک فاض کې اول مومن علي دی په زنانو کې اول مومنه خدیجه کبرا ده په موالیو کې اول مومن چې دی زید بن حارث دی زید بن حارث نو نو غوزه د پیزا فرمانی او یې شي په کې مدغم شه زما د ما قول په کسي باندې بدر شه مخرجیه دې نه جوړ شو تعجب زکه وکړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا څلوېښتم قول څلوېښتم او په دې څلوېښت قول کې د فساد قامین باندې معروف صادق امین وفتر الوحي فترة ولا معنا دا القطع فترت یو د عیسی او د محمد اسلام په مابین کې چې د فترت دویم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روسته فترت چې لیدلې زماره د فترت لکه دا زمانه ده انبیاء او سلسله قتل دریم موقت فترت چې لري دی موقت دا ولی وحی نروستا څو وخت وحی بند شو دا نه دی معلوم دا مخکنه خو تقریبا شپږ سو دی ظاهر ده چې 1500 شپې ته 1500 او دا روسته نه چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر اخره پورې یو الله ته پته ده چې کله به دنیا ورانیږي خدا درمیانه فترت چې دی سو کوئی درې ورځې لیکن دا کې دې کې دا اشکال دې چې تاخیر ایام یا شهر ته دې ته فترت نه ویل کیږي دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی کې لږ تاخير راغلی و یو پنځله سره دی اصحاب کاف او خضر په حالاتو کې تنبیه ور ورکړ شو چې لا تقولن شنی فاعل دار غدن الا ان شاء الله وتر تبه کی سو کوئی دا زمانہ دونیما کال او دونیم کال څوک درې کاله وای اکثر درې وای حکمت په دې فترت کې څو حکمت په دې فطرت کې تدبر او تفکر پایات منزله تدبر تفکر د زړه تسکین راشي ترغیب راشي طلب صادقه پاتې پیدا شي هر شي چا کې طلب صادقه پیدا شي تکرار وکړي خو یوه خبره واورئ تاسو به بنیادي خبره ځان پوه کړئ زما او د نور استادانو طریقې کار کې فرق دی دا نور استادان چې دی دا په ټیم باندې حمله کوي استاد کی ته استاد په ټیم باندې تعرض دی زبوازه به هاته په دروازه کې ودرېږم او هغه څه به دا احساس نه ما په دماغ هم